صدق الله العظيم سورة المائدة وما سفارة تريانوے نمبر آيات د شرابو د حراموالي حکم چې لا نازل شوی نو دغه زمانه کې بعض صحابه کرامو شراب څکلي چې کله د شرابو د حراموالي حکم راغی نو بعض صحابه کرامو د هغه صحابه په باره کې تپوس وکړ چې د حراموالي د حکم راتلو نه مخکې شراب څکلي وفات شوي دي د هغوی څه حال وي مثلا د احد د جنگ په موقع باندې بعضې صحابه کرامو شراب وڅښل او میدان جهاد ته ورمخکې شو او په دقه حالت کې هغوی شهید شو چې لا په خېټه کې شراب پراته نو دا آیات الله پاک نازل کړ چې د دغه صحابه کرامو په باره کې هیڅ قسم شک شبه مه کوئ دا خدای بخښلي دي دوی سره ګناه کار نه دی کړی عموم د الفاظ او نور روایاتو ته چې وګورئ نو د آیات مبارک مطلب دا دی چې که یو انسان ژوندی وي او که وفات وي نو چې ایمان او عمل صالح لري او یو مباح چیز د مباحوالي په زمانه کې خوري سکي نو په دې کې هیڅ باک نشته ګناه نشته خصوصا چې دغه خلک د دوی عام حالات تقوا او ایماندارۍ کې دې حد ته رسېدلي وي چې د تقوا انتها ته رسېدلي وي نو دوی ته روحاني ترقي یو خاص مقام باندې ملاو ده چې دوی سره د الله محبت شروع شوی دی نو د دوی په باره کې هیڅ قسم شک شبه مه کوه څه ګناه دوی نه ده کړې دغه وخت کې شراب مباح و نو که دوی شراب څکلي دي ګناهګار نه دي ليس على الذين آمنوا نشتر په هغه خلکو باندې چې ایمان یې راوړی وعمل الصالحات او عمل یې د نیکۍ کړی دی نو ليس على الذين آمنوا جناحا په دغه خلکو ګناه نشته بنی اسرائیل باندې الله پاک امتحان کړو د خالی پرز باندې پسین کې به کبان ډېر راغلل او دوی ته حکم و چې کبان منی شي د عبادت ورځ د عبادت کوي د دې ورته زړه ټینګ نه کړی شو اول یې چل ورکو او بیا نور ډاډه شو او ښکاره د خالي په ورځ باندې ښکار شروع کړ دا په دوی باندې یو امتحان و چې د ښکار دپاره کبان به ډېر ډېر را مخکې کېدل او دوی به لیدل او زړه صبر ونه کوي که ښکار دغه خلک امتحان کې ناکام شو او الله د هغوی شکلونه بدل کړل څه بیزوګان شو څه خنزیران شو دقه شانتي یو امتحان په مسلمانانو الله پاک وکړ د حدیبیه په مقام باندې پیغمبر علیه السلام او ملګري په حالت د احرام کې او د حدیبیه څه حصه ذلیل حرم دی او څه حصه زمین حل دی په دغه میدان کې د ځنګل حیوانات د ښکار د دې صحابه کرامو خوا ته رالل اوس که چېرې دوی رانیول نو په لاس یې رانیوی شو او که په غشي یا په نیزه وغیره وهل نو وهل شو خو په حالت د احرام کې او په ضمیر حرام کې ښکار کول حرام نو دا د صحابه کرامو یو امتحان الله پاک راوسته یو موقع د امتحان وه خو صحابه کرام الله پاک په دې امتحان کې کامیاب کړل او صبر یې وکړ د ښکار ځناور یې ښکار نه کړل تناله ایدیکم رسیدل دغه ښکار ته لاسونه ستاسو ورماحکم او نیزې ستاسو امتحان در باندې کوي لیعلم الله چې الله معلوم کړي خلکو ته من یخافه بالغیب چې څوک غایبانه د الله نه یریږي بغیر لیدو د الله نه څوک یریږي ليعلم الله چې الله ښکاره کړي خلکو ته الله ته خپله معلومه ده خو نورو خلکو ته معلوم کړي من يخافه بالغيب چې څوک د الله نه یریږي بغیر لیدو فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم بس هغه څوک چې تجاوز کی د حد نه ومن قتله منکم متعمدا هغه څوک چې له تاسو نه قتل وکړي د ښکار متعمدا په قصد باندې فجزاء مثل ما قتل من النعم پس لازم دی په ده باندې جزا بدله پې لازمه ده په مثل د هغې حیوان قتل چې د قتل کړی دی من النعم د چارپیانو نه يحكم به ذوا عدل منكم فیصله به کوي په دې باندې حکم به کوي په دې باندې ذوا عدل منکم دوه کسه عادلان له تاسو نه حالت احرام کې او په زمین حرم کې به ښکار څوک کوي نه لا تقتل الصیدا کار موجنا وانتم حرم پدا سے حال کی تاسو حالت احرام کیے وجل بنا ومن قتله منکم متعمدا هغه چا چې د ښکار شي قتل کله تاسو نه متعمدا په قص باندې خو پوهېده چې زه په حالت احرام کې یم ښه پوهېده چې دا زمین حرم دی او بیا هم ښکار کړی دی نو دا کار یې ظلم کړی دی ده له به خدای سزا ورکوي د ده نه به الله انتقام او بدله اخلي جایز نه وي او که د چا خیال نو او د ښکار وکړه په غلطۍ ترې نه ښکار وشو نو د خدای د سزا نه خو بچ دی و دنیا کې په جرمانه شته چې کوم د ښکار ځناور یې وژلی دی د هغې بدل به دی ورکوي او هغه بدل د چې فرض که د ځنګل اوسه یې وژلې ده نو دوه عادلان به د اوسې قیمت کې نو د دغه عمر قیمت به دی ګډ چیلې واخلي په بدل به ورکی او یا به د دغه قیمت تقسیم په فقیرانو باندې وکړي نو په باندې دوه کیلو غنم دې ته صدقه الفطر مقدار وایي نو د صدقه الفطر په مقدار باندې غریبانان به وګوري هغوی له به نغدې پیسې ورکړي یا به له د صدقه الفطر په مقدار غله ورکړي او که د صدقه الفطر په مقدار دې دا پیسې تقسیم کړي نو دغومره روژې هم نیوی شي قیمت به اندازه معلوم کی په دقه عمره روژې هم نه وی شي اوس دغه حیوان که دې ذبحه کوي د ځنګل د اوسې په ځای باندې څه ګډ چیلې اخلي یا ځنګلي غوا یې وژلې ده د هغې په ځای اوښ یا غوا اخلي دا به کوم ځای حلالوي زمین حرم کې به حلالوي او که د هغې قیمت برابر مسکینانو له ورکول کوي نو بیا زمین حرم هم خاص نه دی او که روجې نیسي نو د روجې لپاره زمین حرم خاص نه دی بل ځای کې هم کولی شي او کفارت طعام مساکین او یا کفاره بی طعام د مسکینانو دغه ساروی د ځنګل والا ښکار چې د کړی وي هغه قیمت کې نو د هغې قیمت به څو کې کفارة طعام مساکین کفاره به دا په دې قاتل باندې چې ښکار یې قتل کړی وي په ده باندې کفاره ده طعام مساکین طعام د مسکینانو قیمت به داسې معلوم کړي چې څو نو څو ځله صدقة الفطر په کېږي نو اقم رب مسکینان به وګوري او عدل ذلک صیاما یا په برابرې د دې بروجي ونیسي لیذوق وبال امره چې اوس کې دې سزا د خپل کار عفا الله عما سلف الله معافي کړې ده د هغه چې مخکې تېر شوي دي زمانه جاهلیت کې څه کار شوی د هغې د الله معافي کړې ده ومن عاد فینتقم الله منه هغه څوک چې بیا داسې کار وکړي الله به ترې انتقام او بدله واخلي ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله پاک زبردست عزیز عزیز زبردست دی ذو انتقام خاوند بدلی دی د ښکار مسله داسې ده چې دا کم ښکار دی محرم کړی دی حالت احرام کې که دا د خوړلو دی هم او که د خوړلو نه دی هم نو په حالت احرام کې دا ښکار کول حرام دي اوس که شرمخې وویشته زمرې یې وویشته نو غوښه خې خوړې نه شي خو بیا هم دا ښکار حرام دی او که دا غوښه یې خوړې شي لکه ځنګلي اوسې نو بیا هم دا ښکار حرام دی ښکار څه ته وایي هغه ځناورو ته وایي چې هغه وحشي وي انسان سره عادت نه وي ورسره اوسېږي نه نو کوم چې کورني څاروي دي دا ښکار نه دی لکه غوا میخه ګډه چیلې اوښ دا ښکار نه دی نو چې ښکار نه دی نو په حالت احرام کې علالول جایز دی په حرم کې حلالول جایز دي او خوړل هم جایز دي او کوم چې ښکار دی نو په حالت احرام کې وجل جایز نه وي په زمین حرم کې وجل جایز نه وي البته احل لكم صيد البحر الله استثناء کړی ده نو د ځنګل د په ځای باندې د سمندر حیوان لکه کبان د دې ښکار جایز دی او په دې حالت احرام کې یا په زمین حرم کې داسې ځناور چې هغه تا ته نقصان رسوي نو د هغه وجل جایز دي لکه مار لړم چیچونکې سپی د ده وژل جایز دي عام سپی به وژنې نه چیچونکي حمله کوونکي سپی چې په تا حمله کوي نو د هغه وژل درنه جایز دي یا یو درنده ځناور دی درنده په تا حمله کوي نو مړی کا او چې کم ښکار حلال وي او ته په حالت احرام کې نه او ته په زمین حرم کې نه او تا دغه ښکار وکړه نو بیا یو تاسو سره چې هغه احرام کې دی په هغه دغه غوښه خورې نو هغه له جایز دي چې غوښه وخوري یعنی یو بنده دی چې هغه په حالت احرام کې نه دی په زمین حرم کې نه دی او د ښکار وکړ زمین حرم کې نه دی او حالت احرام کې نه دی ښکار یې وکړ نو ښې وکړله اوس دقه سړی د دا غوښه راوړله او حاجیان په حالت احرام کې هغوی له ورکړي چې اوخره نه هغوی یې خوړی شي خو شرط پکې دا دی چې د احرام والا اجیانو دوی پکې اشاره قدر یې نه راکړي چې دغه د ښکار او ورشه مړی کړه تعاون یې پکې نه دی کړی په قص باندې که چا ښکار وکړو نو هغه باندې هم جرمانه ده او که په خطا باندې او که په هغه هم جرمانه ده او که چا یو ځل ښکار وکړو نو په هغه هم جرمانه ده او که په دویم درېیم ځل یې وکړو په هغه هم جرمانه ده او چې کوم ښکار یې کړی دی نو دوه انصافدار کسان به یې قیمت کړي که دوه چېرته پیدا نه شي نو یو کس یې هم قیمت کړي بیا که دا ځنګلي ځناور چې دې سړي ښکار کړی دی نو که غوښه یې د خوراک نه ده لکه شرمخ زمرې وغیره نو د دې قیمت به د یو کیلي د قیمت نه زیات نه وي دې ته غیر معقول اللحم وایي چې غوښه یې خوړی نه شي نو د دې قیمت به د ګډ کیلي نه زیات نه مقرر کړي او که د ځنګل هغه ځناور دی وجلي چې غوښه یې خوړی شي نو چې څومره قیمت انصافدار برابر که او مقه قیمت به ورکې نو بیا د دغه قیمت یو ځناور که د قربانۍ واخلې ګډ چیلې غوا میخه وغیره اوښ نو زمین حرام چې به ذبح کړي او په فقیرانو به وخوري یا د هغې د قیمت برابر غلبه والي او د صدقة الفطر په مقدار باندې نصف سواع غنم یو یو فقیر له ورکا یا د هغې په حساب باندې قیمت چې د ندا ورکا او یا چې څومره مسکینانو ته رسېږي نو د هغې مسکینانو په شمېر باندې روژه ونیسه نو روژه نیول او غله تقسیمولو کې د حرم قید نشته او که قرباني کې نو بیا پکې د زمین حرم قید شته محرم که په حالت د احرام کې د ځنګل ځناور حلال که نو مردار شو د خوراک نه دی ځنګلي اوسه د خوراک ده او که په حالت احرام کې دې مړه کړله نو مرداره دې کړه خورۍ به یې نه وبه یې غورځوي احل لکم صید البحر و طعامه حلال دي ستاسو لپاره صید البحر ښکار د دریاب کبان وغیره ښکار کول شي و طعامه او طعام د دریاب متاعا لکم ستاسو د پیدې سامان دی ولې سیارت او د مسافرو یوازې د حاجیانو مسله نه ده که په دریاب کې تا ښکار کو کب دې راولي وه نو که ته اجي او که غیر اجي تا لپاره حلال وطعامه او که دې سیند د تبار یو کب راوویشته نو دا هم درله حلال دی چپې بهر راوغورځوه دا طعام تا له حلال دی حرام کړی شوی دی په تاسو باندې ښکار ده او چې ما دمتم حرما تر څو چې تاسو حالت احرام کې واتقوا الله دا الله نه ویریږي الذي الیه تحشرون هغه الله چې تاسو به ورته جمع کولی شئ جعل الله الكعبة البيت الحرام بیت الله د ټولې دنیا مرکز دی او د دین او د دنیا د دواړو په حیثیت باندې د دې تمام دنیا د قیام سبب دی حج او عمره داسې عبادات دي چې د دې خصوصي تعلق د بیت الله سره دی براه راست بیت الله کې ادا کېږي حج او عمره او منځ یو داسې عبادت دی چې د دنیا په هر ګوټ کې یې نو بیت الله ته به مخ شي د مانځه تعلق د بیت الله سره دی هر ځای کې چې قبلې ته مخ ده نو په دې طریقه باندې کعبة الله د خلکو د دینی عباداتو د قیام سبب او د حج وغیره په موقع باندې د تمام دنیا لکونه مسلمانان راجمع کیږي او بیا په دې کې بېشمېره تجارتي سیاسي اخلاقي مذهبي روحاني فایدې پکې ډېرې زیاتې دي نو دا حرم د امن ځای دی نو انسانان خو انسانان دي چې ځناورو ته هم په دې دی کې امن حاصل دی او د جاهلیت په زمانه کې چې خونریزي قتل و قتال فتنه فساد دا معمولي خبرې ګڼلې شوې نو په دغه ځای کې په دې حرم کې که د پلار قاتل به چا له مخې له ورغې نو حرم شریف کې به یې ورته څه نه وي او مادي حیثیت باندې که انسان وګوري نو حیران به پاتې شي چې مکه مکرمه بالکل خشک ځای دی فصلونه پټي باغونه سیندونه نهرونه کوی چینا هیڅ پکې نشته خالی ځای دی بس صرف یو د زمزم چینه پکې ده او نور د اوبو درک نه لګي نو نیر او سیند به پکې د کمې راشي او پټي به پکې د کمې راشي باغونه به د کمې راشي په داسې وادي غیر ذي زرع بې آب و غیا مقام کې د دنیا بې شمېره څیزونه موجود کېږي میوجات پکې بې شمېره نو دا ټول قیاما للناس یو حیثیت دی او لویه خبره دا ده چې د الله په علم کې دا مقرر شوې وه چې په دې ځای کې به د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي چې هغه د تمام عالم د هدایت سرچشمه ده هغه په دې ځای کې پیدا کیږي نو دا ځای قیام للناس د ټولې دنیا د قیام سبب دی د ټولې دنیا د خلکو اصلاح د اخلاقو روحاني تکمیل لپاره د هدایت لپاره یو مرکزي نقطه ده او هیڅ یو څیز بغیر د خپل مرکز نه قائم نه پاتې کېږي نو دا د ټولې دنیا مرکز دی ټوله دنیا به آباده وي خو که بیت الله آباد او چې کله بیت الله ختم شي نو ټوله دنیا به هم ختمېږي الله چې دنیا جوړوله فإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين د ټولې دنیا نه مخکې الله د بیت الله ځمکه جوړه کړله نو چې کله الله دنیا روانوي نو اول به چې بیت الله روان کړي نو ورپسې به دا نوره ځمکه ټوله خدای روانه کړي ټوله دنیا به الله روانوي خو اول به بیت الله روانوي وروسته به نوره دنیا روانوي یو تور حبشي غلام دی پندور او دغه پندور چې دی نو دی به راشي او کوداله به ورسره او د بیت الله یو یو ګټه به غورځوي ښکته هېڅوک به دې کې ورته چې دا ولې کوي نو چې د بیت الله آبادي ونړوي پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه منظر زما د سترګو وړاندې دی زه وینم چې هغه تور حبشي لګیا دی بیت الله روانوي نو دا د قیامت نه مخکې به یې روانوي نو چې کله بیت الله روان شي نو ورپسې بیا ګوره ټوله دنیا الله روانوي د یو حکومت دارالخلافه وي په هغې کې شاهي محل وي نو هغې ته فوجیان ولاړ وي که څوک راځي او دغه محل روانوي نو په سوونو په زرګونو په لکونو سپیان به پرې فوجیان به پرې قربان کړي خو دغه محل ته به څوک پورته مو نه ګوري او چې کله بادشاه وغواړي یو ادنا مزدور به پرې ولګوي دارالخلافه سکول بله جوړوي نو په یو ادنا مزدور یې روانوي نو که د ټولې دنیا دا قومونه راجمع شي او د بیت الله د روانولو کوشش کوي او الله وی نه روانوم نو داسې بې شمېره مخلوق به پېدل کړي لکه ابرهو د هغه مرګري هغه یې پېدل کړل په بیت الله ته یې پورته ونه کړل کتې شو او چې کله الله غواړي چې دنیا روانه یو تور حبشي به راشي هغه به بیت الله رواني څوک به موته سنوي په کومې پورې چې بیت الله وي دا سبب د قیام د ټول مخلوق دی جعل الله الكعبة البيت الحرام الله پاک ګرځولې د کعبه بیت الحرام والهدیا او د حرم شریف قربانی د بیت الله قربانیانی دام سبب د قیام دی والقلائد او هغه حیوانات چې هغې ته په غاړه کې امیل واچولی شي بیت الله ته روان شي غاړه کې ورته واچي ذلک لتعلمو دا د دې لپاره چې تاسو وپېژنئ ان الله چې بشک الله پاک يعلم ما في السماوات ما الله ته معلوم دی هغه څه چې اسمانونو کې دي وما في الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي د دې ټول علم الله ته دی وان الله او بشک الله پاک بكل شيء عليم په هر څه باندې خبردار دی اعلمو پوه شئ تاسو ان الله چې بېشکه الله پاک شدید العقاب سخت عذاب والا دی د الله عذاب سخت دی وان الله غفور رحیم او بېشک الله پاک بخونکی او مهربان دی ما علی الرسول الا البلاغ نشته د من په پیغمبر باندې الا البلاغ مگر رسول د حق دی والله يعلم او الله ته علم دی ما تبدون و ما تکتمون هغه څه چې تاسو ښکاره کوئ او هغه څه چې پټوئ تاسو دا ټول الله ته معلوم دي دا آیات مبارک شان نزول کې فرمایي چې کله په اسلام کې شراب حرام کړی شو د دې خرید او فروخت ممنوع شو د یو کس چې د هغه کاروبار شراب خرڅولو او په دې ذریعه باندې ډیر مال را جمع کړو په دې شرابو باندې د شرابو تجارت کې ډیر مال را جمع کړو دا صاحب راغی پیغمبر علیه السلام نه سوال کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مال چې ما د شرابو تجارت کې ګټلې دی او را جمع کړی مې دی که دا یو نیک کار کې ولګوم نو ما دپاره به فایده ورکړي وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل که چېرې ته حج یا جهاد وغیره کې خرج کړي دا مال په حج کې یا په جهاد کې خرج کړي د الله رضا لپاره نو د الله په نیز زما چې د یو وزر برابر قیمت نه لري دا د شرابو پیسې دي که دا ته په جهاد کې لګې یا په حج کې لګې نو د مچ یا د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري الله پاک دی او پاک چیزونه خوښوي پلیت چیزونه نه خوښوي نه قبلوي نو د حرام مال دا بې عزتي او سپکوالی د آخرت په اعتبار شو لکه په جوړ نظر باندې معاینه وکړي شي او د ټولو کارونو اخیری انجام مخې ته راوستی شي نو معلومه به شي نو چې د دنیا په کاروبار کې حلال او حرام برابر نه دي په حلالو کې چې کوم فایده ده او کومه ښکلې نتیجه ده او کوم حقیقي آرام او راحت دی هغه په حرامو کې نشته دی کوم راحت چې په حلالو کې دی هغه په حرامو کې نشته دی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د صحابه کرامو نه رسو یو ډیر عادل بادشاه د دنه مخکې چې کوم سابقه امیرانو او د هغوی په زمانه کې کوم ناجایز ټیکسونه لګېدلي نو دا هغه بند کړله کومو خلکو نه چې ناجایز طریقه باندې مال اخیستل شو هغه یې واپس کړل نو سرکاري بیت المال خالی شو عمل الید کمه شوله نو د یوې صوبې ګورنر عمر ابن عبدالعزیز ته یو خط راولېږه چې د بیت المال عملا ډېر کم شو فکر پکار دی چې د حکومت کاروبار به څنګه چلېږي نو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه جواب کې وویله وی لا یستوي الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث او وی لیکل چې تاسو نه مخکې خلکو ظلم کړو او د ظلم په ذریعه باندې خزانه ډکه کړې وه ته د هغې په مقابله کې عدل او انصاف قائم کا او خپله خزانه کمه کا او پروا مه کوه چې د حکومت کار به څنګه چلېږي هم په دې لږو پیسو باندې به د حکومت کار چلېږي نو دا آیات یو خاص واقع کې نازل شو نو شمېر کمې زیاتې هېڅ شی نه دی کثرت او قلت د یو څیز ښهوالی یا بدوالی په دې باندې نه معلومیږي په حق دي دې ته مه ګوره چې دا یو زیات شو بل کم شو دا د حق او د صداقت معیار نه دی د دنیا د جمهوریتونو ته ګوره ما د دنیا په جمهوریتونو باندې چې ګورې نو اکثرهم الفاسقون اکثرهم الظالمون اکثرهم الکافرون د خرابو خلکو اکثریت دی د ټولې دنیا په اعتبار چې ګوري نو اکثریت کې کافران دي ظالمان دي فاسقان دي ولو اعجبك کثرت الخبيث نو حلال او حرام ته وګوره په دې حلالو کې الله برکت اچولی دی او په حرامو کې برکت نشته فاتقوا الله يا أولي الألباب